هغه کس په لورې یې مخ راواړولو چې دوی پسې یې نارې وهلې د یوسف علیه السلام وروڼو ته یې پوښتنه وکړه چې ستاسو نه څه شی ورک شوي چې موږ ته ته آواز کوې چې تاسو غله یاست هغه کس ورته ویل چې زموږ رسمي پیمانه ورکه شوې ده او د هغه په میندلو پسې موږ ګرځو هر څوک چې هغه مینده کړي د هغه دپاره موږ د یو اوښ مکافات ورکوو زموږ رسمي پیمانه ورک کړه د حضرت یوسف علیه السلام وسلام ورونو قسم وخوړ او وی ویل چې زموږ د په الله باندې قسم وي تاسې هم ښه پوهیږئ چې موږ دې هیواد ته د فساد کولو لپاره نه یو راغلي او موږ غله هم نه یو او واقعا دوی ته دا آګاهي نه وه چې دا حکومتي او دولتي پیمانه د دوی په بارونو کې ایښودل شوې ده، دوی ته دا معلومات هم نه وو. نو ځکه یې دا ویلې چې موږ په الله باندې قسم کوو او تاسې په دې باندې ښه پوهیږئ چې د مصر خاورې ته موږ د فساد دپاره نه یو راغلي او موږ هم غلم نه یو. د یوسف علیه السلام وسلام هغه خادم او کارمند ورته وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شوه یعنې دا پیمانه ستاسو په بارونو کې وموندل شوه نو د هغه غله سزا به څه وي د یوسف علیه السلام وسلام رونو وویل د غله سزا دا ده که د هر چا د بار نه هغه پیمانه چې تاسې ورکه کړې ده هغه وموندل شوه هغه دې په غلامي او په خادمتوب باندې ونیول شي او د یوسف علیه السلام ورونه وایي چې زموږ په نزد باندې داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي خپله دا اقرار وکړه دي ورونو یعنی د هر چا په بار کې چې دا دولتي پیمانه پیدا شوه هغه دې په مریتوب او په غلامتوب باندې ونیول شي او زموږ په شریعت کې دې غله ته همدا سزا ده د یوسف علیه السلام وسلام ورونو کومه سزا چې د غله په باب بیان کړې ده هغه د ابراهیمي شریعت او د ابراهیمي قانون مطابق وه ځکه چې هغو به غل غلام ګرځوه د هغه چا مال به چې غلا کړی و د هغو به غلام و اوس د یوسف علیه السلام وسلام خادمان او په خپله مخکې د دې نه چې د بنیامین بار ولټوي حول راځي د نورو ورونو بارونه لټوي د هغو څټې لټوي ځکه که اول دوی د بنیامین بار لټولی وای نو هغوی به دا فکر او ګمان کړی وای چې دا یوه دسیسه ده دا یوه دسیسه ده چې زموږ په هکله باندې جوړه شوې نو ځکه یوسف علیه السلام او د هغه مرستیالان اول راځي د بنیامین د نورو ورونو بارونه لټوي په هغه کې پیمانه ګوري او په آخر کې راځي د بنیامین بار لټوي او د بنیامین بار او سټه چې کله لټوي پیمانه د هغه بار نه راوباسي دا خو یوسف علیه السلام په خپله ایښې وه نو کله چې د یوسف علیه السلام وسلام ورونو دا صحنه ولیده هک پک حیران پاتې شول او په دې تدبیر سره د یوسف علیه السلام وسلام هغه طرحه او نقشه کامیابه شوه او د یوسف علیه السلام دا نورونه ډیر په سخت غم او اندوه کې پاتې شول او د یوسف علیه السلام وسلام رونو د فتوا پر بنسټ یوسف دا حق درلوده چې بنیامین ځان سره په مریتوب او په غلامتوب باندې برمته ونیسي او ځان سره وساتي ځکه خپل ورونو دا فیصله کړې وه چې د هر چا د بار نه چې دا پیمانه پیدا شوه هغه دې دلته خادم او غلام پاتې شي دوی څه ویلی هم نشو نو کله چې رسمي پیمانه د بنیامین له بار نه راووتله په لیدو یې ورونو ورونه یې ډیر سخت وشرمیدل او د ځان د پاکولو او د تبریه کولو په خاطر یې ویل که بنیامین غلا کړي دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده ځکه له دې نه مخکې د دې ورور یوسف هم غلا کړې وه یوسف علیه السلام ورونه وایي که بنیامین دا غلا کړې وي دا د څه د حیرانتیا خبره نه ده ځکه مخکې دې یو ورور هم درلوده چې یوسف هغه هم غلا کړې وه نو دا ورور به هم د هغه ورور په شان باندې وي یوسف څه غلا کړې وه چې هلته یو بت و چې د دې د نیکه په کور کې کم ځای و هغه یې رایستلی و هغه یې ټوټې ټوټې کړی و نو دا یادونه د یوسف علیه السلام وروڼه اوس دلته کوي خو یوسف علیه السلام وسلام د خپل د وروڼو خبره زغمي هیڅ خپل غږ نه پورته کوي نو یوسف علیه السلام دا خبره په زړه باندې وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند کړه یوسف علیه السلام وسلام صرف د شونډو لاندې دومره یې وویل مبارک چې تاسې ډیر زیات بد خلک یاست چې پر ما باندې مخامخ کوم تور لګوئ د هغه په حقیقت باندې الله ډیر ښه پوهیږي تاسې په دې باندې نه پوهیږئ دا خبره یوسف علیه السلام هغو ته په ډاګه ونه کړه هغوی دا پیژني نه چې یوسف دی خو صرف د شونډو لاندې دومره وایي چې کم تور تاسې په ما باندې مخامخ لګوئ تاسې ډیر بد خلک یاستئ د هغه په حقیقت باندې الله ډیر ښه پوهیږي تاسې نه پوهیږئ نو د یوسف علیه السلام وسلام ورونو د هغه ټینګ لوز پر بنسټ چې د خپل پلار په حضور کې د الله سره تړلی و ځکه پلار ته یې ویلي و چې هیڅ کله به بنیامین زموږ نه ضایع نشي او هغه به خامخا راولو نو د هغه ټینګ لوز پر بنسټ چې دوی د خپل پلار په حضور کې د الله سره تړلی و دوی دې ته اړ و چې د هغه د خلاصون لپاره نه ستړې کیدونکې هڅې وکړي یعنی د بنیامین د خلاصون لپاره نو ځکه یوسف علیه صلات وسلام ته یې په زاریو پیل وکړه او یوسف علیه صلات وسلام ته یې ای عزیزه ای د اقتدار واکمنه د ده پلار ډیر زیات سپین ګیری دی یعنی د بنیامین پلار ته د بنیامین په ځای باندې له موږ نه یو کس ونیسه یعنی انتخاب که موږ به پاتې شو او ته ډیر نیک انسان یې نو د دې په ځای باندې موږ یو ونیسه او بنیامین زموږ سره ولیږه ځکه د ده پلار سره موږ عهد او وعده کړې ده یوسف علیه السلام وسلام دوی ته ویل چې زه الله ته پناه وړم د دې نه چې زه یو بې ګناه انسان باندې ظلم وکړم ځکه هغه چا چې غلا کړې که هغه زه پریږدم او د هغه په ځای باندې زه بل څوک ونیسم نو په دې صورت کې به موږ ظالمان یو او هیڅ کله زه دا کار نشم کولی او دوی ورته زاری کوي هغه عهد او وحده چې دوی د خپل پلار سره کړی و هغه د دوی په زړه باندې ګرځېده نه شو کولی چې بنیامین دلته پرېږدي او دوی مصر ته لاړ شي نو ځکه یوسف علیه السلام وسلام ته دوی زارۍ کوي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي کله چې د یوسف علیه السلام وسلام وروڼه د یوسف له له قانع کولو نه ناهیلې شول یوسف دا ونه منله چې د بنیامین په ځای باندې بل څوک وساتي نو د یوسف علیه السلام وسلام وروڼه په یو ګوښه ځای کې په خپلو منځو کې په مشوره باندې لاس پورې کړه اوس مجلسونه کوي چې څه وکړو او په څه ډول باندې موږ خپل پلار سره مخامخ شو او خپل پلار ته څه ځواب ووایو هر یوه خپل نظر او د خپل هغه رایه بیان کړه نو چې کله اظهار د نظر هغه د دوی مشر ورور ته ورسېده هغه ویل آیا تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم ژمنه او ژبنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسو ته معلوم دی اوس خو به زه له دې ځایه هیڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار د موضوع په حقیقت پوه نه شي او بیا ما ته د تک اجازه را نه کړي هیڅکله به د دې ځای نه زه ونه خوځېږم بیرته تک زما فلسطین ته په ډیر عزت او په سرلوړي سره الله فیصله کړي بل رقم به زه د دې ځای نه نه خوځېږم له دې نه وروسته بیا هم د خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او ویل زه دلته تمیږم دلته پاتې کیږم او تاسې لاړ شئ او د خپل پلار یعقوب علیه السلام د موضوع له حقیقت نه خبر کړئ او هغه ته دا خبر ورکړئ چې د ستا زوی بنیامین د پاچا رسمي پیمانه غلا کړې ده او د ستا په زوی یعنی بنیامین باندې هلته د مریتوب او د خادمتوب فیصله صادر شوې ده او دا هم ورته ووایئ یعقوب علیه السلام ته دا هم وایي چې دا ټول حالات موږ په خپله سترګو باندې لیدلی دي او که ته زمونږ دا حالات نه منې او زمونږ دا خبره نه منې نو ته زموږ سره یو څوک مصر ته واستوه چې هغه شاهدي ورکړي او ټول حقیقت څرګند شي هغه راشي تا ته یې ووایي یعقوب علیه السلام زمن یعقوب علیه السلام ته دا خبره کوي کله چې د یوسف علیه السلام وسلام رونه بې له بنیامینه او بې له مشر ورور نه یې ځکه مشر ورور هم دلته پاتې شي د یعقوب علیه السلام حضور ته ورسېدل نو یعقوب علیه السلام وسلام یې له داستان او د دې موضوع نه خبر که چې کله یعقوب علیه السلام وسلام دا خبره واورېده نو د یعقوب پخواني دردونه یو ځل بیا راژوندي شول او د دویم زوی پیښې د هغه دردونه او غمونه دوه چنده کړل او خپلو زامنو ته داسې وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یوه بله ستره خبره اسانه برېښولې ده زه به په دې باندې هم صبر وکړم دا د یعقوب دریځ او دا صبر به ډیر په ښه شان باندې زه صبر وکړم او یعقوب علیه السلام ځان ته تسلیت او صبر ورکوي او وایي چې دا خبره څه لرې ده چې الله رب العزت یعقوب الله رب العزت بنیامین او یوسف ټول زما سره یو ځای کړي او الله په هر څه باندې ښه پوهیږي او د الله رب العزت ټول کارونه په حکمت باندې ولاړ دي یعقوب علیه السلام ځکه خپل زامن په, تو... په خیانت باندې تورن کړل چې له دې نه یې مخکې هم دروغ ویلي و یعقوب علیه السلام دغونه دیو نه دروغ اورېدلي و او دا قانون دی که چیرې له یو چا نه مخکې دروغ واوریدل شي که هغه رښتیا هم وایي څوک په هغه باندې باور نه کوي نو دا ځل خو د یعقوب علیه السلام د زمنو خبره رښتیا وه خو چونکه مخکې له دې نه دوی دروغ ویلي و نو د دیو خبره د یعقوب علیه السلام په حضور کې دروغ معلومیږي نو پخوانیو او نوو غمونو د یعقوب سراسر وجود نیولی و د بنیامین پیښې د یوسف داغونه هم تازه کړل او یعقوب علیه السلام به ویل هی هی یوسفه یعقوب په زړه باندې غمونه وزغمل او د سترګو تور یې سپین شوي دي سترګې د ستا په غمونو کې د دید او د لید نه پاتې دي د یعقوب علیه السلام زامنو ویل د خدای لپاره ته خو تل همدا یوسف یادوې د دې وار رسېدلی چې د هغه په غم کې خپل ځان ته ویلې ویلې کړې یا خپل ځان هلاک کړې یعقوب علیه السلام ویې زه د خپل خپګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم یعنی د الله له طرف نه چې په هغه څه باندې زه خبر یم تاسې خبر نه یاست زما زامنو لاړ شئ د یوسف او د هغه د ورور څه معلومات وکړئ د الله له رحمت نه مه ناهیلې کیږئ ځکه د هغه د رحمت نه کافران ناهیلې کیږي مسلمان هیڅکله نه ناهیلې کیږي د یوسف علیه السلام ورونو د پلار له امر نه اطاعت وکړه مصر ته لاړل او هلته د یوسف علیه السلام وسلام او د هغه د ورور په لټه کې شول د دې ترڅنګ یې دا هم غوښتل چې خوراکي توکي هم ترلاسه کړي او ځان سره فلسطین ته راوړي کله چې د یوسف علیه السلام وسلام وروڼه بیا مصر ته ورسېدل د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل او د یوسف علیه السلام وسلام نه د بنیامین د خلاصون په هکله د رحم او خواخوږي غوښتنه وکړه او د هغه د شفقت او خواخوږي د لاسته راوړلو لپاره خپل حالت ورته بیان کړل او یوسف علیه السلام ته یې وویل ای واکمنه موږ او زموږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو ډیره سخته بېوزلي پر موږ باندې راغلې ده ټول هغه څه مو چې لرل هغه ناچیزه غوندې دي او هغه څه چې موږ درلودل هغه ډیر ناچیزه دي چې د هغه په مقابل کې موږ د ستانه غنم واخلو همدارنګه موږ ستا سخاوت ته سترګې پلار یو او هیله من یو چې خیرات را باندې وکړې او الله رب العزت خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي او موږ سره بنیامین بیرته ولیږي یوسف علیه السلام ولیدل چې ورونه یې د ژوندانه په ډیر سخت پړاو کې قرار لري او بېرحمه زړونه یې په عادي او نرم زړونو اوښتي دي په دې وخت کې د یوسف زړه د دوی په حالت باندې وسوځېده او تصمیم یې ونیوه چې خپل ځان هغوی ته ور وپېژني تر څو دوی او کورنۍ یې دلته راشي او د ده تر څنګ هوساینه کې هوسایه ژوند تیر کړي نو هغوی ته یې مخ راواړوله او هغوی ته ویل آیا تاسې د دې څه معلومات شته چې تاسې له یوسف او د هغه له ورور سره څه کړي دي تاسو ته څه معلومات شته چې تاسې د یوسف او د هغه ورور سره څه کړي دي کله چې تاسې ناپوهان وئ د دې خبرې په اوریدو هغوی ټولو ته کان وخوړېده وخوځېدل او ویل چې آیا ته یوسف یې هغه وویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی الله په موږ باندې احسان وکړو او حقیقت دا دی چې څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو الله رب العزت په وړاند باندې د دغسې نیکو خلکو بدله او اجر ثواب الله نه ضایع کوي یوسف علیه السلام لا خپلې خبرې پای ته نه وې رسولې چې ورونو یې دا یقین ترلاسه کړه چې دا زموږ په لاس ورک شوی ورور دی د دوی په وجود باندې ویره راغله د مخ رنګونه یې زیړ شوي وو او د ډیر شرمه سرونه یې ښکته اچولي وو په دې سوچ کې ډوب شوي وو چې د عذر وړاندې کولو لپاره څرنګه الفاظ وکاروي یوسف ته څه ووایي تر څو وکولی شي چې پر هغې سره خپل ځانونه د یوسف علیه السلام وسلام د سزا ورکولو او د هغه د منګلو نه ځان خلاص کړي هغو ته بله لار نه وه صرف چې په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي نو اعتراف یې وکړ او داسې ویل چې قسم په الله چې تاسې ته الله په موږ باندې فضیلت در بخښلی او په رښتیا چې موږ خطا کاران یو د یوسف علیه السلام په مخه کې اقرار وکړ او وایي چې اوس نو د دې عذر په وړاندې کولو سره دا هیله لرو چې زموږ په حق کې نرمښت وښیې او موږ له سختې سزا نه عفوه کړې یعنې موږ ته جزا رانه کړې یوسف ځواب ورکړه چې نن پر تاسې کومه پړه نشته دی الله پاک دې تاسې ته بښنه وکړي او رب العزت چې دی تر ټولو نه ډېر زیات رحم کوونکی دی یوسف علیه السلام انتقام نه اخلي وروسته یوسف علیه السلام وسلام له دوی نه د خپل د پلار حالت پوښتنه کوي په دې ترڅ کې په دې باندې پوه شوی و چې هغه ډیر سخت غم ځپلی دی یعنی یوسف علیه السلام ډیر سخت زم زپلی دی او د خپل د سترګو لید یې له لاسه ورکړی دی نو یوسف علیه السلام خپل کمیس ورونو ته ورکوي او ورته وایي چې زما دغه کمیس در سره یوسئ او زما د پلارجان پر مخ باندې وغورځوئ الله به هغه ته د سترګو لید بیا ورکړي او په پا پای کې له هغوی نه دا وغوښتل چې ټول له خپلو کورنیو سره ټول مصر ته راشئ دا د یوسف علیه السلام ګذشت و د هغوی په مقابل کې هغوی پې ظلمونه کول خپل ګناه اعتراف هم کوي خو یوسف بدله نه اخلي او دا ورته چې رب العزت دې تاسې ته بښنه وکړي انشاءالله په بلې خپرونه کې به بیا هم متباقي چې کم داستان پاتې په هغې باندې وغږیږو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضر کوم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شه